سوره نور مدني سوره ده او مخکې سوره مؤمنون سره ربط سره یو رب د دې له سره د طالبانو چې لا يفلح الكافرون برې نه مومي کافران او مؤمنان به ولې برې نه مومي برې به مومي چې دای تابع دي د احکام د الله او دې ته رب ته چې انت خير الراحمين ته خد رحم کوونکو نه و من رحمتي نزول احکام نازلول د احکام د صورت رب ته د مؤمن په ځړه کې طالبانو نور وي او چې د مؤمن په لړ کې نور راشي او دې باندې د الله قربت ته الله دې ذکر الله تقریب شيخه چې د مؤمن وي او د مؤمن په لړ کې نور پروتي ا نور راځي په دې باندې چې دې د ناجایز نظر اوساتي حرامونه ناجایزونه ځان وساتي انو د پړو کې نور راځي نو مؤمن به هغه د مخکې سورته مؤمن مؤمنون ذکر کې سورته مؤمن قد افلح المؤمنون بارمه کامیاب کامیاب دي مؤمنان په سبانه کامیاب دي په ایمان باندې او ایمان باندې کامیاب دي ځکه چې دای په صورت نور باندې عمل کوي صورت نور باندې عمل کوي نو کامیاب دی کنه لا یذنی حين یذنی وهو مؤمن زنا نه کې یو مؤمن پاو کې چې زنا کې دې مؤمنی مطلب دا دی د نور دی ایمان ته لې نور دی ایمان پکې ني لکه دې دا کار کوي لا یذنی حين یذنی وهو مؤمن اده مؤمن وی مؤمن به علی نور دی ایمان به پکې باقی کلک چې دې په سورې نور باندې عمل وکي دې په دې باندې عمل وکړه نو ځکه دا سورته مؤمن په دې سورته نور راړه چې مؤمنه ستا په لړ کې به نور دا دائم قائم سالم پروت الا چې ته په دې باندې غور وکي دا احکام دې باندې عمل وکي دا پزان کې راولي نو ستا په لړ کې به نور وي چې لړ کې نور وي بیا تیارې نه مې یریګا بیا تیار نشته لخوا بسم الله شروع کوم په نوم د الله الذي مضيف النور چې زیاتی کوي هغه نور رحمان دې به انزال اسباب النور نازلی رحمان په نازلولو اسباب د سورته نور چې اسباب د سورته نور هغه نازلی نور وجړه ترازی الرحیم بتنویر قلوب المؤمنین روخانوالی تنویر چې رڼا به کې زړونه د مؤمنانو ته دا نور داخليږي دا نور رته دا نور داخليږي او مخکې وي قد افلح المؤمنون سر د صورت مؤمن کې ویلي بارمن دي مؤمنه په اخر کې سوي انه لا يفلح الكافرون برې نمو کافران ولې کې دا نور نشته کنه نور ایمان نور قران نور د احکامو هغه پکې نشته دي نو بهرمن ځکه نه دي کامیاب ځکه نه دي مؤمنان کامیاب دي دې کې منور دي نور قران نور ایمان نور د توحید هغه پکې لري ځکه کامیاب دي دا غي سره مناسبت ده هغه کوم دلایل سلور واړه بیان کو دي کې پیزه دلایل بیانې ښا یو مقدمه ورته کې دي طالبانو لکه دا صورت ته دي انو پدې کې احکام ګران دي ګران دي او پای باندې عمل کوي نو الله تعالی مخکې وای سورۃ هذه سورۃ خبر د مبتدا هذه سورۃ عظیمه دا سورۃ عظیمه ده دا ډیر عظیم صورت دی ستا پرړه کې به نور باقی پاتې شي او ته په دې باندې عمل وکړه هذه سوره عظیمه عظیمه محیطه ببيان التجليات الالهيه ومقدماتها تثير النفس عن الرذائل د رضایل او اخلاق او اعمال نه بری بچ کی دا ځکه ذاتي ورته عزم دغه ورکه هذه سوره عظیمه دا سوره عظیمه ده محیطه ببيان تجليات الالهيه ومقدماتها تطهير النفس عن الرذائل رذائل نه بری پاکي دویم انزلناها ما نازل کړي هر صورت الله نازل کړي او دې کې ولوي انزلناها ما نازل کړي خیال کوه وره دا احکام د الله دي دا دې ځان نه نوي تی د ځان نه نوي بلې د ځان نه نوي پیغمبر د ځان نه نوي ما نازل کړي دي دا پیغمبر د ځان نه نوي انزلنا ما نازل کړي قدرنا بما ناله کافن دا من دا مقرر کړی ما ادا کافی دې ستا فلاح لا چې په دې عملو کې ته ف کامیاب به وفرضنا او دې فرض کړی مې دي بعض احکام مقرر کړی مې دي فرض کړی مې دي بعض احکام بعض بوایخه وانزلنا فيها انازل کړی مې دي فيها په دې صورت کې آیات للاحکام د دې فقدمها مخکې کړه نو وی لعلکم تذکرون د پاره تاسو نصیحت واغلی بدلائل التوحید فدی دلائل د توحید باندې تاسو نصیحت والی فدی دلائل د توحید ها هغه دلائل د توحید دا آیاتونه دا پیغمبر خبره د الله احکام په دې باندې تاسو عمل کوئ انو اول حکم ذکر کوي طالبانو اول حکم ذکر کوي دې ته سوي طالبانو قب حد زنا الزانيه والزاني حکم د زنا ذکر کوي ښا الزانيه والزاني زانی زنایان خذا او زنای سړی ټول قران کې تاسو ګورئ کنه نو السارق والسارقه دا په خدا کې کامل دی باعث په دې فعل باندې خدا ده که خدای یې په لنه کتل ګرځي دا نه نو سړی جا مجال لږ سړی خو ته کتلو دا ځکه دې کې نقصان د عقل له دې کې نقصان د فکر دی دې کې نقصان د علم دی نو د دې وجنه دا مخ کې کړه چې باعث په دې فعل قبیح باندې زیاته زانیه ده زنانه ده که دا زنانه نه وي په دې فعل باندې باعث مجال له کزناوا خدا ورته چی پی شروع کی سړی دی غاړي راو غورځي نو خراب کارونه ته شروع شي د دې وجنه د پیغمبر بی بیانو ته الله تعالی وای کلکه خبره کوي دی امت ته کلکه دا دې کلکه خبره کوي لکه مور چې دوی ته حکم کوي نرم خبره باندې کوي دې نرم خبره کوم چللې کلکه خبره لکه مور چې دوی ته وای دا دې خبره وکي لکه امت خټول لاغي الوات روحاني نو دلته ذکر ثانیه مخکې کړه چې په دې فعل باندې باعث او زیاته هغه ثانیه ده زنا زنا ده والثاني رستو کړه مخکې بیا سميه او دلته کې وجه درته وي وجه دغه ده او وجه باندې پوه شوي چې په دې فعل باندې زیاته زنانا کچره غي نرم خبرې نه کولې اغي دا دې صحیح خبرې کولې مجال لکه تری خبرې کولې یا سدی وی یا کمپل دی وکتل دا دی وی نو دا نه د دې وجن عقل او تذکروا چې تاسو علی نو تاسو په فلاح نسی په تدبیر په تدهیر د نفس سره رضائل اخلاق اعمال کردار بلار شي اوس وای الزانیه والزانی زانیه زنایان خذا او زنای سره دا چې وعده کړی ني فجلدو اوای دی لر کل واحد هر یو واحد لر منهما د دې دواړو د 100 جلده سل دوری سل دوری وای ښا سل دوری به وای ذا زنایی سړی او زنایی خزا چې وعده کړی نیوی یو پکې وعده کړی دی بل نه دی نو بیا به دا یو رجم کیږي او بل بسل دوری واله شي دا دا حکم دی دی به رجم کیږي او هغه به سل دوری واله شي او درمار سوي تو دوری وهی ولا تاخذکم امنی سی تاسو به ما په دې دواړو باندې رافت النرمی نرم دوره باندې بغه سم دوره وهی رافت النرمی فی اجراء دین الله فجاری کول د دین د الله تعالی فی اجراء حکمت الله دین الله فجاری کول د حکم د الله او د دین د الله کې ان کنتم کچریه تاسو تو منون تاسو ایمان راړی به یوجب اجر وحکمه وحکمه على كل شيء حکمت دا الله حکم کوي الله پارشي باندې کوي تاسو چې ایمان راړی په حکم او په امر د الله باندې نو کله کجوره ورکه کوي تاسو چې ایمان راړي په الله او پر ورځ د آخرت باندې نو نرمي به نه کوي په دوره کې د دوره کې به نرمي نه کوي ولې اشد عذابهما حاضر کی رالشي عذاب دې دواړو ته طائفه من طائفه من الم یو ډله د مؤمنانو عبرتا د عبرت د پاره د پاره د عبرت چې دو کسانو برجم کیږي فلانی ګروند کې ګروند کې ګروند نوم ولا واخلي کنه فلانی ځای کې نو نو مؤمنان به حاضر شي نو چې هغه د دې دوری ویني نو دا هغه د پلار توبه ده بیا هغه خو څنګه پلار به توبه واسي خو شي ولې چې دا حال ویني شریعت دا منع کوي شریعت دا حکم کوي معتزلین په اسلام او دین باندې اعتراضات کوي په دې کې یو سبب دا دی چې د الله حکم باندې عمل وشي یو دا دی اول فائدہ ته دا نسب صحیح وي نسب صحیح وي دویم حکم دا دی عزت ابرو د انسان با همیشه د مسلمان پاتې شي او درې مفایده دا ده چې عمل براشي په حکم د الله باندې سرولو خبره دا ده چې بیا به خدای دا نه وایي چې میری جسم میری اختیار دا بنا زموږه میری جسم میری اختیار بدا نه وایي او چې دا اتیا دوری وسکی پته به ولګي ښا یا د دې د پلار توبه شه دا یاد ساتي د کډیر فائدې دي ځکه الله تعالی وی ولې د خزي ابرو عزت عزت دي ولې د سړي غي ابرو عزت عزت دي الله دواړه محفوظ ساتي دواړه محفوظ ساتي خدي ته وای ته خپل عزت ابرو محفوظ ساته سړی ته وای ته خپل عزت ابرو محفوظ ساته حکم راغې نو دې کې سره طالبانو دا حکم د زنا که چا زنا وکړه دق دا حکم دی ښا دا حکم دی او دا حکم مخکې راغلو الشيخ والشيخه اذا زنيا فرجموهما البتتا نکالا من الله والله عزيز حكيم منسوخ التلاوت ده حكم باقي ده منسوخ التلاوت ده حكم باقي ده ردي ده نه دا وګوري نو ځکه خزانه مخکې کا اوس خزانه احتیاط کو مجال لکه سړی اپ لکه تل په دې بوټ دی ولا دا شوند وای کوم جری وای قتل لیکن دای کی احتیاط نشته دی د دې وجه نه فساد په په ملک شروع شو او خدای دې پنجاب ته مبوزه په پیندې اسلام آباد ته خدای مبوزه الته په پته ولګو سورۃ نور بینهما بون بعید دې په میان کې د مکی د اسمان فرق دی او ته دې ته دغه ورکه توري ورکه نو ول یشهد عذابهما حاضر شي عذاب د دې دوار د طائفه من المؤمنین یو طائفه د مؤمنانو نا اعلان وکړاشي فذي چې دا رسوایی ویني د اخرت د رسوایی نه دا رسوایی اسانه ده د اخرت د عذاب نه دا عذاب معمولی دی هغه شرمېدل نه دا شرمېدل معمولی دي خو لیکن را دي شي نو بیا وسوک نه کوي بیا چې دا واوري هغه کیسې کوي کنه خبرې کوي مجال لګلا یو کو دا به ولې نه کوي شریعت د انسان ابرو عزت ساتي الله تعالی په دې باندې پويږي چې د دې انسان زنانا عزت په دې کې دي د دې سړي عزت په دې کې دي مونږ ته الله حکم کوي دا حکم د چا دی دا کتاب د چا دی دا حکم چا نازل کړی دی الله نو الله ستا په عزت باندې په ابرو باندې په وقار باندې هغه پویږي وقار د لساتی عزت د لساتی نسب د لساتی ابرو د لساتی مقام د لساتی رسوا کوي دینا شرمای دینا او که چا داسې فعل وکړو نو ولا شد ولا شد ولا يشهد عذابهما چې ښکارا شي دنیا ته ولي چې نور دې عبرت والی په یو تن سره یو لاک کسان من کې دی شي په یو تن سره لاک کسان من کې دی شي نو چې هغه لاک بچي په یو کس باندې نو به تر ده کنه دا یو اسلام ظلم کوي غل نه لاس پرې کیږي او دا غل نه لاس پرې کېدل پینځه لکه کسان د غلا نه بچ کړل نو کله یو کس دا لاس ني دا هو عدل نه دا خو خواله نه پینځه لکه لکه کسان د غلا نه بچ کړل ای به بیا سې کړي نه پټي موبایل به نه پټي بیا با غسمی وشوي خو کته نه لاس پرې کو اسلام هر حکم کې فائدہ ده خو اله چې څوک په پوه شي کنه او دې په نه پوي خدای دې پويږي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ بوي خود ته وایي چې سورته نور وایي نو دین با ابرو به عزت به محفوظي او سرخی دي رشي هغه زمانه کې سرخی وي سرخی دي رشي رشي د دنیا گزاره ده او په صورت نور باندې به د عزت ابرو ایمان اسلام محفوظي ورسوم لاندې خبره کړل څومره لاندې خبره کړې ده او د مطلب دکا ده اوس خو ته وایي سورته نور وایي په معنا ځان پوهه کوي تشوي نه خو نه ده او مطلب یې ځان پوهه کا وخت کې دا او ماشینان چلوي کور کې ګلونه کور کور کې کوي دا کوي دا کوي دا کوي دغه د دنیا گزاره ده دې ته سوي دا دا فعل چا دی دا فعل کافر دی د دې آیات مطلب څه دی دا زنا فعل د کافرو دی ښا دا د مسلمانانو فعل نه دی ولي وحرم ذلك على المؤمنين حرام کړی شوی دا زنا په مؤمنانو باندې مؤمنانو باندې زنا حرام ده وحرم ذلك على المؤمنين حرام ده دا زنا په مؤمنانو باندې نو دا فعل نه چا شو د کافر شو او کافر په زنا ګناګار نه دی ځکه کافر مکلف ته فروع باندې نه دی هغه په اصول مکلف دی وجه دا ده او مکلف په ایمان دی په فروعات باندې هغه نه مکلف کافر کې نیول شي په کلمه باندې نیول شي تاولي کلمه نه ویلې اپ زنا باندې نشي نیولې ځکه دا فعل د کافر دی نو د دین دا معلومه شوه چې دا فعل زنا د فعل د چا دی د کافرو دی مسلمان به دا داسې ځان ساتي لکه د اور نه چې ځان ساتي وحرم ذلك على المؤمنين حرام ده دا فعل دا زنا په مؤمنانو باندې دا د کافرو فعل دی دا د مؤمنانو فعل نه دی مؤمن به ځان ساتي دا صفت نه ځان ساتي چې لکه د اور نه ځان ساتي دا فعل کافر له نه د مؤمن وحرم ذلك على المؤمنين نو مخکې معلومه شو چې کافر خو کافر ګوري یو زناینه ګوري کاغه مشرکې کې مسلمانې کې هندوی کې سکه خو هغه غوندې اړي وند چرته اړي دغه شانتي کافر خدا یو کافر خدا دا هغه غوندي اړي که مسلمانې په ځان واچو که کافر واچو که هندوی واچو کافر جو وحرم ذلك على المؤمنين حرام نه دا په مؤمنانو باندې نو دا قبح ته اشاره شو یو او حرمت ته مسلمان چې مسلمان زنا حرام ده زنا داسې حرام ده او ناجائز ده په مؤمنانو باندې وحرم ذلك على المؤمنين په مؤمنانو باندې ولي دا فعل کافر دی دا غویا دی ګناګار دی دا سپی ګناګار دی دای دا بد فعلی کین ګناګار نه خرته خو چاونه وی چې ګناګار شه بد یو کړو سپی ته خو چاونه وی چې ګناګار شه بد کافرانو په شان د سپو د خرودي هغه خو ګناګار نه دی ګناګار مسلمان دی دغه په لور کې نور دی ایمان دی نور دی ایمان دی د دې وجنه دا حرام دی په مؤمنانو باندې دا دویم حکم شو دا دویم حکم شو والذین يرمون المحصنات اوس هغه حکم ده فعل د چا ده د کافر ده دا حکم شخه یا زنا فعل د چا ده د کافر ده او دریم حکم ذکر کوي قبح د زنا ذکر کوي دا دریم حکم څه ده دا قبح د زنا ده زنا دومره ناکاره فعل ده یو خو کول دي طالبانو یوی دا لفظ دومره ناکاره ده لفظ د زنا دومره ناکاره ده څنګه یو سړی دی هغه یو خزی ته په لار کې وي لار دی د ورته وي زنایړې لګ دی خاشه کنه لار پریک دا هغه خزی ته وي زنایړې لار پریک دا لار را کراله لار څنګه دا کله هغه خزو خيار وخا تا ما ته زنایړې وي دې بلړ شي قاضي ته خبر درخواستو کې چې دې سړی ما ته زنایل ویلې دي زه خپل براءت غواړم بریوال زه خپل براءت غواړم بریوال غواړم دا خو د په ما باندې ډېر لوی غلطه خبره وکړه نو والذین يرمون محصنات هغه کسان چې ولي محصنه پاک دامن خدي بیا برا ثم لم یاتو بیا دې سړی راتل نکو به اربع شهدا پس نور شاهدان باندې دې سړی څلور شاهدان پیش نکړل اسی معاملاتو کې دو شاهدان دي او په زنا کې څو دي څلور او قسامه د دوو کلو په میانس کې چې مرشي یو سړی د دوو کلو په میانس کې هي کې 50 تنه لري ښا هي کې 50 تنه لري نو دی سلور سړی دی دی سړی سلور شهیدان په دې خدي پیش نکړل ثم لم یاتو باربع شهدا بیا راتل یو نک په سلور شهیدان باندې تفجلدوهم او هیدی لرا دی سړو لرا 80 جلتن اتیا دوری دا سړی واتیا دوری والے شيخه الکه پریوزا شابه قاضي به حکم وکي جج ته به حکم وکي چې شابه فریدا دور ما ته به وایي وای چې اتیا دوری وایي ته د پلان نه نه نکي توبه کده بیا داسې لفظ چاته وي دا لفظ دومره ناکاره دی سمانین جلدا اتیا دوری بواله شي ښا نو چې لفظ دومره ناکاره دی چې یو سړی په اتیا دوری خوري نو فعل به دومره ناکاره مردود الشا ګور شاهدی به نه قبلي اولائکم الفاسقون دا کسان فاسقان دي دا فاسقان دي بس دا سړی فاسق شو د خلق الله تخذول وا لفظ د زنا دومره ناکار دی فعل به څومره ناکار دی چې په لفظ باندې د اتیا دوری او پړی او مردود شهادت شو او فسق ته ورسېدو تاسو دې ته وګورئ دا لفظ ناکاره دی فعل به څومره ناکاری څومره فعل قبیح دی او سړی ته قبیح څومره ښکاری قبیح څومره ښکاری ورته دا زناوره کوي سړی ته قبیح ښکاریږي اوس دا استثناء ده څنګه ده زمونږ د نیر باندې فاسقون نه ده په نیر د غیر باندې او احوال خپل ته بیا توبه وباسه فإن الله غفور رحيم الله بخون کې دی او رحیم دی به په دای باندې نو الله وای ک توبه وباسلا انو فسق نخلاش شو فسق نخلاش شو او مردود الشهادت نه شهیدی به نه قبلي ټول عمر به شهیدی نه قبلي ښا مردود الشهادت ده شهیدی به نه قبليږي او د فسق نخلاص شو لفظ تمر ناکار طالبانو سر پر دې خدي دې په لار ویلو وې لنانه لار را لراکا هغه خيار او زری درخواست ورکو دې سړي ماته نه نه ویلې دې راوغخت قاضي اول به خاطیا څلور شهیدان پیش کړي الله په دې باندې پیش کا نشته شهیدان ودشه راقیب دې په اتیا دوری به وای هغه وای چې چاوي وای چې ماوي بیا به توبه وباتي کنه بیا مردود شهادت شو شهیدی به نه قبليږي الا الذين كتبوا وبات د فسقنا خلاص شو خیال شریف تمراله دا دا قبح ده صدا د زنا ده زنا دومره قبیح فعل لخوا دنا دومره ناکار فعل له دا ده الا الذين تابوا من بعد ذلك توبه وباصلا بما واصلوا فان الله غفور رحيم نو فتق نخلاص او توبه نقبلي دا شهيدين قبليږي شهيدين قبليږي دا خدا هغه خان چې ولي خپل خدي خپل خدي مسله د لعان را دي قوس ازواجهم خدي خپل ولم يكن لهم شهدا او نو دي لر شاهدان یو خدا خاوند کور کې اخدي ته وي وو زنايونه وبراړه کنه وشي هغه وي خا تا ما ته زنايونه وي دا لفظ دي ما ته وي هغه به درخواست وکړ قاضي څخه چې دی خاون ماته د نایړه ویلې دي زه خپل براءت غواړم صفائی براءت خاون مې دي قاضي به خاون ته وی راشه سلور شهیدان پیش کا په دې باندې سلور شهیدان پیش که سلور شهیدان نه دی خو صرف خدا خاون دی په کور کې بل څوک نشته دا بچیم نه دي شي بل څوک نشته دی نه نو اوس به چل کوي نو اوس شریعت وایو چې څلور شهیدان نشته دي نو د څلور شهیدانو په ځای به څلورې گواهی کوي گواهی پیژنې څلور گواهی وکړي دا سړی سلور گواهی بکی دا خذی دا خذا نو دلته خو پینځه راغلي دي سلور شاهدان په ځای سلور شاهدان دي کنه که زنا کې نو سلور شاهدای په کار دي دلته پینځه ولې رااله دلته سړیو پینځه نه کوي دا ولې په کار خو سلور دي ا دې ورته پینځه کوي نو طالبان یو داغي جواب یاد ساتي زین کې ځان سره ساتي یو دعوه ده خدي دعوه کړی ده نو دا پینځه مشاهدي په ځای د دعوی ده او هغه سره چې پینځه مشاهدي کوي دا د پاره جواب دعوه ده دعوی نو جواب دعوی ولا کنه دا دعوه شه دا جواب دعوه شو دا پینځمه ځکه شاهدی ښا پین سلور شاهدای دی په زنا کې ښا که خپل خلی ته د کاندل وکړو که پردای خلی ته د کاندل وکړو او شاهدان سلور دي اوس خپل ته دی وکړو په کور کې بل څوک نشته دی هغه در باندې درخواست وکړو چې دی خاون ماته زنایړه ویلې دي نو تبا راشي دا سړی براشي څلور شاهدای بکې بالله په الله تعالی باندې داسې ووي انه لمن الصادقين انه زجيم لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا فاغه کی چې ما ویشه داخله په زنا سره دا څلور شاهدی بو کیخه لا تړې دا سلور شاهد یو کی فيما رميتها به من الزنا دا ور سره وای فقه بیا بیان کړل فقه ګوري والخامسه والشهاده الخامسه شاهدی پینځمه والشهاده الخامسه دا پینځمه شاهدی بولی کوي خدي داوا کړی دا جواب داوا ده والشهاده الخامسه شاهدی پینځمه به سړیو کوي سړی به وای ان علی نه دا به وای او دې خري ته وای چې هغه څلور شاهدای او کې پینځمه وکړه څه چل کې ها اتیا دوری خوري که څه چل کې ويدرأ عنها العذاب د فکای بلا خذا د ځان الرجم دی باندې رجم راغی دغه خاون نشته کنه بیا رجم شو ويدرأ عنها العذاب د فکای بلا خذا د ځان عذاب رجم شاهدی پینځما دا جواب د دعوی ده دا هغه دعوه ده نو دا جواب دعوه ده والشهاده الخامسه اشاهدی پینځما ان غضب الله عليها غضب د الله تعالی عليها عليا فما باندې ان کان من الصادقين کشریوی دا خاون زما د صادقانو نه طالبانو خدا د خاون نه نشي جدا کېږي څنګه که خاون گنجي په دې نشي ګره که خاون مثال په تور نور دغه وتا او خدا نشي جدا کېږي اجر دې قرض راخلا دې تړې به ور کوي خوش لیکن خدا باندې جدا کېږي د خاون نه نشي جدا کېږي اوس په دې لفظ کې دومره ناکارواله چې دن خپل خدا قاضي وای دا دا ستا خدا نه دا اتی خاون نه دی وی ځان له ځان لغم کوی جدا شنی کای ختم شي صحیح خدا یو په لفظ باندې خپل خدا په حرام شو لعان راغې قاضي وای دا ستا خدا نه دا دې خاون نه ځان لغم کوی دی لا لفظ تمرنا کار دی خپل خدا نه پر دی کوي ښا ولا قد دې پر دې کوي قاضي به وي حکم وکړي چې لعان او چې لعان وکړي خدای جدا کړ خاون خدای وي تخپل فخر ده خاون ته وي تخپل ذات اوس هغه کې یو دروژن دی یو رښتیا دی د دروغ ویلي دي سړی یا دی خدي دروغ ویلي دي سړی خوشاله دی دا پته ونه لګی دا اتیا درونه خو بچ شم کنه وی اتیا درونه خو بچ شم هیڅ پته ونه لګی دا نو کاذب خفه پات شو وی اته می دا غوکا جدا شم ا دروغ را باندې پوری شو دروغ را باندې وی او جدا هم شو یو کاذب دی یو صادق دی هر یو چې دی یا سړی دی یا خدای دغه تعین نشته یا خدای لا یا سړی دی خو یو کاذب دی یو صادق دی نو کاذب خوشاله شه بچ پاتې شوم اس پته نه لګي بس پته پکې نه لګي قاضي حکم وکړي جدا شي صادق ډیر خفه دی اوهو اس په بیت می گواهی وکړي رالم شاهدای می وکړي او خدام یم جدا شو خدام رانه لړه قاضي حکم وکړو او دا خدا خاون نشي کېده لا نشي کېده قاضي جدا کړی دا نو صادق ډیر خفه دي طالبان هغه سر لاس کې نیولې سوچ دان برګیش ماری چې دا را باندې څه چلو شو دا څه چلو شو نو د صادق څه جواب د طالبانو ولولا فضل الله عليكم كجرنه فضل الله الله پتا تو باندې ورحمت رحمت الله تعالی نو لظهر الكاذب من الصادق ظاهر کړه به کاذب د صادق نه د لولا جزاء محذوب ده لولا شرطيه تل ظهر الكاذب من الصادق نو فرضا واچول الله تعالی باغ شاهدی په دروغ یې کړی و ورحمته لكن يقبل التوبه قبليه توبه اذ ان الله تواب حکیم الله توبه قبل انکه دی او حکیم دی کاذب ته وای زناور توبه را توبه سا دروغ دی ویلی دی توبه وباسا توبه وباسا حکیم لا یظهره ولا یهلکه نی ظاهری نی هلاکی دې په کار راځي هلاک کړو نه هلاکي امي تباکي وي توبه را توبه تا نو دواړو کې یو خفه د طالبانو ډیر ولولا فضل الله عليكم ورحمته لا وان الله تواب رحيم دې سره الله توبه قبل انکه رحیم دې دې کې یو کاذب یو صادق وکړه نو کاذب خوشاله شډیر دا به پته ونه لګی دا الته صادق ډیر خفه شو اوهو زمانه خدوم لړا او دروغ مرا باندې ویلې شو یا خدوی په ما دروغ ویلې شو او خاونم را نه لړ دا دا دواړه وای او د دې صادق جواب څه د طالبانو صادق جواب دارې دې ته ګوري ته صادق څه جواب دی دا دو رکو چې وایي کنه دو رکو نو د صادق جواب براو دی دا څنګه راو دی چې توارا کوي لیکم زر زر نه دا دو رکو چې وایي نو د صادق جواب براو دی ښا د صادق ته الله تعالی کم اجر ورکي د صبر کو د الله کم اجر ورکي نو په خپل راو او د دې په ذیل کې ولولا فضل الله عليكم ورحمته کشرنه فضل الله پتا تو رحمت الله تعالی الله توبه قبل ان کې حکیم دی په دې په ذل کې الله تعالی پټول امت باندې د امت خوین نو مین دوتا نو خاندان نبوت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم واقعا ذکر کړي چې و خويندو د امت دا خويندې د امت مين دي دا الله خوشالي الله تعالی خوشاله چې تاسو مخه پکېږئ تاسو مخه پکېږئ چې په تاسو دروغ ویل شو تاسو مخه پکېږئ که په تاسو باندې بهتان پورې شو دروغ چاوي ولي په خاندان نبوت باندې دروغ ویل شي ویو په خاندان نبوت باندې په سید الکونین محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په خاندان او په بیبي بی باندې دروغ ویل شي نو چې ا دوه دا حدیث افق دی ته وای ابو خاری شریف کې جوای غب یدا تړي اریان شي قران کې چې وای جدا بندار یان شي واقعا دا و طالبانو چې غزا د بني مستلق غزا د بني مستلق لا رسول پاک تلو او بیبیان بجتلی په اختیار باندې قرعه به واجوله حدیث کې راځي او بی قرعه د رسول پاک اختیارو نو بی بی صاحبہ رسول پاک سره تلوا سوق مور د مؤمنانو د ټول مؤمنانو مور عائشه رضی الله عنها هغه تلو په هغه سفر کې واقعا د هجرتنا پنځه کاله پرز د غزا د بنو مستلق وخه یاد ته تلو پنځه شپږ سوا کسانو پنځه شپږ سوا کسانو دا په پنځم کال باندې غزا د بنی مستلق وخه په پنځم کال او حجاب راغلی دی په او د تیمم مسله او د حجاب مسله راغلی ده په دریم کال باندې د پردی مسله د حجاب مسله راغلی ده په دریم کال د هجرت او په دې موقع باندې د تیمم حکم راغی بی بی صاحب نه هار غردیدلو د اسماء خور نه هار غستو دا اچولې وخت نه رک شوی نو ګو کتو کتو کتو اصحابانو رسول پاک ټولو نو رسول پاک وی دا اوخ پورته کوي چې اوخ پورته یاد اوخ د لاندې وي ګوره دقه دی الته ایثار شوی ابو بکر صاحب حضرت عائشه لا حدیث ګرانی په ترخونو کې راځي وزارونه ورکو استاد وجه نه مونږه ایثار کو وبنشته لري موږ خدا کیږي الله دا آیات ته تیمم راولېګو د تیمم آیات راولېګو هغه بل اصحابي وایي قربان د تاسو نه هر یو کار کې الله تاسو له امت لا پتا ته باندې یو فائدہ ور کوي تیمه مې راولېګو چې تیمم حکم ال تراغلو نو دای راتل پړاو په پړاو دمه کوي رسول پاک لوی بخاری حدیث ته تاسو چې وګورئ الله دې دربانې ویلې کی چا چې ویلې خدای پاک دې هغه ته ما حاضر کی نو مونږه بیبي صاحب خپل واقع بیانې ته کې جاوا کې نه اتم په وښ باندې ناس په ملته دمو شو چې دمو شو پړاو په پړاو باندې تللو او بدنونه زموږ دوره کمزوري وو ځکه یو وخت ډوډۍ چې یو وخت ډوډۍ خوري په 24 غنټه کې نغه بدن به ترقی وکي یو وخت ډوډۍ اوګه تګي او سفر نو رسول بی بی صاحب ناسو پړاو باندې دمه کولا نو بی بی صاحب دا فرض کې چې زم قضا حاجت ته چې قضا حاجت ته لړ انسان ضرورت راځي چې لاړه پاغي کې هار اوښلې دو دا بل مقاله غره هغه بل مقاله چې ما درته وې دا دویمه مقاله هلته هار وشلید چې هار وشلید بی بی صاحب هغه ګوري هغه شګو کې ټول شګي دي هغه ګوري را ټولې ثم علیه اذا پر دې هار د خورې هارګت پدې کې قضا حاجت وشو او هارم دانی راټولې کړهاله چراله وخت پکې تیر شو ګینټا نیمه ګینټا زیات وخت تیر شو او اصحابانو دا سوچو چې بیبي بی صاحب په خپل کې جاوا کې نه کړه نو کې جاوا واغسته په وخت باندې کې خدا کې جاوا واغسته په وخت باندې کې خدا نو دومره سپک بدنونه یو چې هغه په دې پوه نه شو چیرې دې کې څوک ناس دی او کنه کی جاوه خپل وزن لري کنه او پوخ کی دی او بیا یو تړي اب امر وکړ رسول پاک وی زی تیزو روان شو چې روان شو بیبي صاحب وای چې زرالم ما دی په لو قتل دی په لو قتل دی په یو فرد افراد نه نو نو قافله نه یو یو ښکاری نو باندې ورپسې روان شي هیڅ څوک نه ښکاری دی هغه داسې شګي دی خدای دې هغه نه وساته چې بالکل قبل نور خاطب بیا نه پیژني ډیرې دی یو ساعت بدلته شګي بل ځای باغ ځای غر جوړي یو ساعت پس بال ته غر جوړي دی شګي ته پته نه لګي قافلی والا او ته معلومیږي هغه لارې بیبي صاحب ما سوچو کې دای په دې زم دی پلا چې داسې لړل او ته قدم کې دې کنه ته وای قدم پسې دا قدم نی بیا قدم نی دا ته حوالو دي قدم مدم نی نو دوه قدم نه د باندې قدم نو لکه شو کې ګرځېدل مالتا ما دا نه پته نه لګي خانه نو بیبي صاحب یو عقل کو سوچ یو کو فکر یو کو ډیرو خيار وا چې رسول پاک به ما پسې راضي رسول پاک به اپروت ته دي کې صفوان یو صحابي دی د انګريزان خره زمونږ نه چل زکای ښا دی قافلې پسې دی کې 200 اصل اتیا پزوت ارو خان څو یو کس با یو اوخ د دینا یو لسو میلو کې پینځل لسو میلو کې رستو راته رستو براته هغه ته پټای و او دوايي به و د هغه زمانه کړي به ورته اسباب وو د زخمی لپاره چې کوم ضرورتي هغه ور سره وو چاته وو فماته شي هغه اسباب ور سره وو بنده ته تکلیف ورسی هغه اسباب ور سره وو اوس موږ ورې چې یو شل دارای تیریږي کنه یو ور پسې یو شل منټه پس بل تیریږي انګریزانو موږ نه دا سبق غستره ښه دا نه دي د انګریزانو سبق دی دای موږ نه غستره صفوان نه نو هغه راترستو چې روست راغی بیبي صاحبہ چې مور خيجه زه وخته او ختم ها ها ها ها ها په تیر تیر تیر تیر هغه بوته او کې تیر بوته لړ بوته چې بوته حالت چې ورسېدل پړاو باندې هغه دمک ولا صفوان بی بی صاحب کوزه کړه مور د مؤمنانو داغه مور وا زمونږه مور وا د امت مور ده چې د بی بی اهلیه د امت مور ده شو النبي وازواجه امهاتكم مې مور پای کې منافقو عبد الله ابن ابي هغه په مؤمنا هغه وخت ناغه طعن ولګو پر رسول پاک په خاندان نبوت طعن ولګو یوم یاش رسول پاک خاندان نبوت باندې ابوبکر ته باندې اسماء باندې په خاندان نبوت دومره لوی غم تیر شه طالبانو چې دا غم په دنیا کې پچانو تیر شوی او دا په دنیا تیر شي یو نه سبي ابو بکر سی وی خطا هم دا خبره کړی پتا سره ود احسانات نکوم هغه خپل مهاجر او مسکین مو اثر به احسان کو وینک بیا یغذر احسان بن کو احسان بن کو دا په خاندان نبوت باندې ډېر لوی تکلیف را مستح مور وا داغه مور او بیبي صاحب سره یو ځل بتلل او دسماتی ته ځای جوړ کړو جدا جدا ځای جوړ کړو هیته وزنانت لې نو هغه په چیل کې خپون خطا بی الله دې مستح تباکی بی بی صاحب ورته وای چې مستح ته ولې خیره کې او بدری دې او بدری خو الله تعالی بری کړی دی چې بدریان هر څه کوي کوي دي دې په بدر کې کمال کړي دې هر څه نه الله ورته عفا کړی دا او احسان کړی دا تو ورته ولي نو بي بي صاحب وای د مستح مور راته وای وا بولا من بولا ورته و ساده و ساده ته خبرې غسوي دي بیبي صاحب وای دقه ز خبر شو ما ته پته نو بخاری حدیث دی لوی دقه ز خبر شو بس یو ادم بیمارم او غم کده غم سر مې دله په ما باندې راتل جوړای جوړای غمونه بل غم را باندې راغی چرالم په جړا شو یا الله دال اسدی اے رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې حضرت زه کور ته مور تخا دی چې لاړ شه کته را ترنګ چې دا بوده کورته چې کورته لړ مور ته وی مور راته وی او دغه شان ابو بکر دې پر په دیوال کوټه باندې ناسو جړلې مورې کته جړل دې چې حقیقت معلوم کو او خبره منافقانو خورا کړي وا چې خورا کړي وا رسول الله صلی الله علیه وسلم په غم کې ابو بکر دې غم کې او عائشه غم کې وا مور غم کې وا اسماء په غم کې وا ټول خاندان مؤمنانو باندې غمو او جړلې جړلې پدې کې اسنا کې ډیر وخت تیر شه طالبانو بیبي صاحب وای ما وی چې دا رسول پاک با خوب ویني پته ورته ولګي القاب ورته وشي پته ورته ولګي زه دومره ځان ما نه غنا چې زما په براءت باندې دی الله د عرش نه قران را لېږي الله تعالی د عرش نه قران راولېګو په براءت ته چا د بی بی صاحبې هغه وی ما خو ځان داسې نه ګڼم ته خو ډیر حقیر بنده یم پر دې هغه تواضع ته وګوره ما دا نه ګڼل ما وی در رسول پاک با خوب ویني خوب کې ورته ښکارا شي دا حدیث افق دی ته ویخه راغ نه پدې کې د امت لپاره څه فائدہ ده چې دا قران ذکر کو دې کې د قران د امت لپاره ډېره لویه فائدہ ده نن په یو خور باندې په یو مور باندې د امت چا تعن لګو دروغ لګو دروغي به پور کړ دا دې صبر کوي الله به دې برائت کار کوي الله به دې برائت کار کوي او دې له اجر عظیم دې اجر عظیم ولا په آخرت کې دې او دنیا کې به الله دا برائت تدیخ کار کوي په امت کې بداتې حالات راځي دا دې خبرې برازي دا دې دیو دا سي پاک دامن خزي دي او دروغ په خلق پوري کوي د څه اغراض د پاره مقاصد د پاره رونو الله غیل اجر ور کوي دي کې د امت ټول خود ته سبق دی خو چې پويږي الګ ورقه چې عمیق نظر ورته وکي نو دا کیسه او د صادق او د کاذب جواب چې دا دوه وایي نو دا دو رکو نو ابراو دی خواه ان الذين جاءوا کسان چې راځي کړ بل افک په دروغ باندې عصبه دا یو ډله دا یو جماعت منکم د تاسو نه لا تحسبوا تاسو ګمان مکوئ هو په دروغ باندې شر لكم د شر تاسو لرا کلو خیر دی قل هو خير لكم بلکې دا خیر د تاسو لرا مؤمنان لا پدې کې لوی خیر د منافقان منافق به معلوم شي خیر دار منافق به معلوم شي د دین دشمن به معلوم شي د خاندان نبوت دشمن به معلوم شي د بیبیانو دشمن به معلوم شي د رسول پاک دشمن به معلوم شي دا مال دا خیر دې پکې نه هغه ګلوي خیر راوته کړ خیر لګول کل امرئ ان د پاره داری او تری مينوم د دینه مکتسب هغه چې کسب کړي من الاسم د ګنانا على قدر ما صدر منه وحد كل واحد 80 جلد احد هر یو واحد اتو اتیا دوری دی والذي اغا عبد الله ابن ابي منافق تولى چې بار کړو فزاد هغه دماغ استه وتولى بار کړو یعنی ذمه غته وکي برو د خورول لاغه تدې د خورول بزدي موارب اخبار مې لسته د تل حال تل حال تل بس منهم لدينا منهم لدي عصبينا منهم ضمير تاع عصبيته دي له عذاب عظيم دي لپاره عذاب عظيم دي زجر دي لوی عذاب عظیم بوله ورکم او دا زجر دی څو زجرونه ورکي مؤمنانو ته دا مؤمنانو ته وساده غانو مؤمنانو لولا اول نو استمعتمو جتا تو اوریدي دروغ لرا ظن المؤمنون ګمان کړو مؤمنانو ا مؤمنانو خذ بانفسهم فخور خپل باندې بانفسهم فخور خپل بي اختكم فخور خپل باندې خیره ده خیر تاسو د خور باندې داسې ګمان کو عند الله هم الكاذبون دی په دې د الله کاذبان دي درو جن دي تلو درو جن دي الله مؤمنان توي ولولا فضل الله عليكم کشرنه فضل الله تعالی پتا سو باندې ورحمتو رحمت الله تعالی په دنیا په دنیا کې بالامهال للتوبه مهله مهله درک توبه تا او رحمت الله تعالی بالعفو چې توبه وباسي لمسکم خامخارته دل وو تاسو ته مسکری وای یعنی رسیدل وو تاسو ته فیما هغه دروغ کې افدتم چې داخل شوی تاسو فيه هغه دروغ کې عذاب عظیم عذاب لوی لوی عذاب بدرته نازل شي پتا ته درغلو اذ تلقونه فاوجتات تلفظ کو تلقونه چې تاسو قول کو بالکذب په دروغ باندې بالسنتکم په جبو خپل باندې وتقولون وی تاسو بیا فوای په خلو خپل باندې ما ليس لكم به علم اغه جنوي تاسو له پایمان علم دی به په کذب باندې علم الحجت دلیل نیوی لکم طالبه په دې کذب باندې علم حجت نوی دلیل نوی وتحسبونه وتاد ګمان کو پاغي دروغ باندې هینا سهلا لا اسم فيه صغيره تاسو ګمان کو په دې وړو یا وړو نه او عند الله دا په دې الله تعالی جرم عظیم جرم عظیم دې په عقوبات کې داري لوی ګناه ولولا اول نو استبعتمهم دا بل زجر ده مؤمنانو ته ولولا اولنا واذ با وقسمتم جتا سواري دروغ لرا قلتم تاسو ویلو ما یکون لنا ندی مناسب ما یجوز لنا نه جایز موږ لره دي ان نتکلم بهذا چې خبرې وکړو په دې دروغ باندې بهذا په دې دروغ باندې سبحانك پاکي د تعالی ري الله هذا بهتان عظیم دا دروغ کار دي دا عظیم لوی دروغ دي چا چې ویلي دي دا دروغ جن دي او درلوی دروغ دي یعدکم الله منکی تاسو الله تعالی مؤمنانو ته ان تعودو چې تاسو معاد نشي چې تاسو معاد ان تعودو کې لا تعودو لمثلی ابدا د پاره دې چې معاد نشي په مثل لدی ابدا فی جميع الاوقات علیکم پتا سو باندې ما وعدکم وعد به درته نو کړو ولولا رحمته وکجرنه رحمت الله تعالی لعذبكم قبل الوعد تاسو به عذاب کړی وي په خوا د وعدنا وان الله رؤوف الرحیم په دې سره الله تعالی بخون کې دی او رحیم دی نه انو لما ننهاكم عن الفساد منه کوي تاسو د فساد نه رحیم لما ننهاکم او منه کوي تاسو د سنا د دې خطوات شیطان نه ځان نبهکم په فساد شیطان انسیو کې جنی تاسو خبرې یا ایو الذین آمنو خبردار کسان چې ایمان راوړې لا تتبعوا خطوات الشانتا تابع تابعداري وکوي د قدمو د شیطان آثار د شیطان په ذمه دي ومن يتبع خطوات شاسو تابع شو د قدمو د شیطان یعنی شیطان په روان شو فإنه ذا شیطان یامر الناس امر کوي خلق ته بالفحشاء فقبيح کارون والمنکر پنا جائز شرعا عقلا ولولا فضل الله علیکم کجرنه فضل الله الله تعالی فتا سبحانه ورحمته ورحمت الله تعالی ما زکا منکم احد نو پاک کړه تاسو نه یو تن ولكن الله يزكي لكن الله تعالی پاکي غیر د عبد الله ابن ابینا من هغه یشاء چې رضا او شی به قبول التوبه والله سميع عليم الله سميع اقوال عليم په افعال باندې په اخلاص باندې الله عالم دا ابو بکر ته مستوح نومو دا د ابو بکر رشتہ دار او خپل غریب او مهاجر او مؤمنو نو د باندې ارث بند کړل نو الله یاد راولېګ ولا یاتی اول الفضل من دې نه کوي ولا یاتی ولا یاتل اول الفضل راتل دې نه کوي من دې نه کوي اولو الفضل صاحب د فضل په دین کې چې ابو بکر دی منکم د تاسو نه وساعت او غنی دی وساعت وسعت دی غنا دی ابو بکر ته غنی ایو تو جرات لوکي الا اولو ایو تو اولو القربا جرات لوکي پر رزق سره خپلوان او تا دا مسخ خپلو والمسكين امسكين مو والمهاجر ادي مهاجر مو مستا الا تحبون تاسو دوست نه غني ان يغفر الله لكم چې بخنو کې الله تعالی تاسو ته بذلك العفو والصلح والله غفور رحيم الله تعالی بخون کې دی او رحیم دی دا آیات چراغه رسول پاک صلی الله علیه وسلم ابو بکر ته آیات اولست نو ګوري عمل قران دی ته وای ابو بکر سیمه زما خو خلک ما ته الله عفو کی بالکل نو د باندې هرڅه جاری کړل بیا خان اګه مونږه تاسو توبه او تخفیف ورکی منافقان لره ان الذين يرمون المحصنات اغتان جولي پاک دامن خدي الغافلات غافل یغی نا خبری نا خبری خبرنی امومنی د زنانا لعنو دی لعنتیان شو په دنیا کې والآخرة او په آخرت کې ولهم عذاب دی د پر عذاب څه عذاب عظیم عذاب لوی دی ولا لوی عذاب ولا ور کوي کله یوم تشهد علیهم فارن کې شاهدیو کې بدای معنی السنتم جبه تعجب خبرې بکې ښا و ایدیوم د لاسونه به خبرې کوي طالبانو و ارجلهم خپیر د انسان به خبرې کوي بما كانوا يعملون باغ چې د عمل کړی كارل عدل نحق مبين الثابت لذاته حق دے الثابت لذاته المبين الظاهر ألوهيته الحق العدل المبين الظاهر عدله الحق الحكم المبين الظاهر احكامه ظاهر دي احكام داغه پاک خدي د پاره د پاک سړی او طیبون له طیبات او پاک سړی د پاره د پاک خدي اولای کدا کتان مبرؤون دی وزار دي دا طیبون طیبات وزار دي مما یقولون دا غل چې دی وای لو مغفرت دی د پاره مغفرت د په دنیا کې ورزق کریم ارزق خسته دی ولا اوس الته کې جواب راوته کنه الته یو په لعان کې صادق او بل کاذب نو داغه جواب دل تراوته دی صادق لا له مغفرة ورزق کریم دورو کو پس جواب را وستا حدیث اف اول شو نو بی بی صاحب لا مغفرت دې ارزق کریم دې دا غي جواب تر اوته او بل بلا د صادق جواب کنن زمانه کې داسې او چا سره وشو دا غي جواب تنه مراوت ټول امت ته سبق شکنه د ټول امت ته فائدې لپاره شکنه د دې وجنه دا دوه رکو چې ویل چې د صادق هغه جواب به نه راوځي هغه راوته انو دا قال ابن زيد الخبيثات من النساء تفسير الخبيثون من الرجال غالبا غالبا دا طریقه خود بشارت ورکی طالبانو ورزق کریم رزق کریم دې لمن دا رزق کریم بچاله ورکه لمن لا يدخل بغیر اذن هغه چاله چې نه داخليږي به اذن تپوس بکې او ځای ته دي تپوس بکې ها چاته خذي الکه د درزم مخکې خدا دغه نو لار باندې ته یو سړی ته دوست بنو لاړ به کور به نه وي هاي به ډوډۍ چای آر څه به را لګل چې هغه براغه دوه غنټې په درې غنټې په رس پس راغې بیا به خبرې کولې یا ایو الذین آمنو مومنان تعام قاعده دا بیان دی مبادی دا شروع دا امور التي هي مبادی الزنا وسبب التهمه او سبب د ترک د تهمت دی نهي عن نهي راځي کور ته بعد علاقو کې ملما ال تکور ته بوزي ډوړای او دغه ولتی راکړي وانو چې زي تاسو نو تسلمو علی اعلی سلام وای په الله قربان دي السلام علیکم ذالکم خیر لکم دا به تر تاسو لعلکم د پاره تاسو تذکرون نسیت والی یا بیتک شو لیس علیکم جناح نشته په تاسو باندې ګنا ان تدخلوا جتاسو داخلي بیوتن هغه کورونو ته خالی غیر مسکونتین چې نیوی پای کې استوګنا فیها پای کې سی استوګنا نی فیها سمتاع پای کې سامان د منفعت پروت دی د تجارت سامان د منډای د پکې ستور د پکې والله يعلم بيوم الله بيجنتا ما تبدون او چې تاسو ظاهروي څه پټ نه کې او ما تکتمون او ظاهروي هغه چې تاسو پټوي من قصد صلاح و غیره بیا ستا پنیت باندې الله عالم دی چې تاسو لپاره دی ایمانډای ته دی ګړه خوې همغه خلل منډای کې یو بوجای نه ګړه بل بوجای نه ګړه او ګړه ځان موړ کی واپس راځي بعد ذات خلک دی دی کی دا دا نه ګوري دا لاله کارامه ده وقل للمؤمنين هو يا مؤمنان تا مؤمنان مؤمنان شروط هو يغض من قل للمؤمنين يغض من ابصارهم کته تاتی بند تاتی د نظرونو خلونه یعنی کته دی ګوري ښا مؤمنان دی کته ګوري مؤمنان نظر نکي په حرامو دی نظر نه ګوري ويحفظن فروجهم تاتی ځانونه خپل د حرامنا ذالکم دا حفاظت تزان او قطع قتل اذکا دا پاکی ذل لهم دی لپارا ان الله خبير بما يصنعون الله خبردار دی پاکی چې دیسه سنګي من الخير والشر نو سړو ته وای کته ګوري ښا نو باندې چې دین کته ګوري ور ټول اولیاء چې دین کته رواني خانه کته ګوري ښا په لمو ګوري کل المؤمنات اس خذ توي نه وخذ سړی ته نظر کوي د یو سترګه په ټکړی د سړی داسې اکسرو باسي ټول ورته مالو دا باندې کوي ښا اکسرې بنو باسي حضرت رسول پاک ته وای یا علی لا تتبع النظر النظر نظرتا ودی کې یو نظر په خطا بیا بل نظرونه کې ګوره دا غشه د شیطان دی ښا دا نظر غشه د شیطان دی بیا نظرونه کې د سترګو زنا کې براشي العینان زناهما النظر سترګې زنا کوي زنا د سترګو ته نظر زنا د سترګو نظر دی ولا یبدین زینتهن دویم حکم دا دی نه ظاهری محل زینت محل د زینت د نه ظاهري محل د زینت څه دی چې بدن ښکارا کی چې بدن ښکارا کی ما ظاهر منا هغه چې ظاهري داغینا نو جوړ دا خو بدن ښکارا کی او دی اول شان دی غاړي جوړ کړی دي چې نیمه خو پکې ښکاری ما ظاهر منها دوپټي صادر د کلک په سرای مشرانو بدا کول ډیر کلک پابندای تر سر دا ټول به پټو وایي ولا یبدین ان ظاهری زینت او محل زینت محل زینت د ظاهری چې دا وګوردی او چې وګوردی او دوپټه وګوردی محل زینت کاری سینه مینه ټول دا کاری نه ډوډۍ په خيو دغه کوي نو خیر دی او ابنائهن یا زامن د دې خزو او ابناء بعولتهن یا زامن د خاوندان د بل خزې زامن دي د دې خاوند زامن دي خو د بل خزې نه دي هغه په مخ کې دي د مور ده او اخوانهن یا رونه د دې خزو او بني اخواتهن یا زامن دغه او خوین رواره په مخ ندی خود المؤمنات الحرائر مؤمنان حری خدی تاسو کرے او دودری خدی درلی نو ګرځي دي خدي نور لای په مخ کې اخو یو شی دی اوکه احتراز د سنه دی عن الكافرات د کافر خود نه بدن ساتي ور د کافر خود نه بدات ستر کوي لکه د سړی نه څنګه ستر کوي زمون خود ته دا مسله نه ده معلومه چې د کافرو د خودونه بداسې ستر کې لکه د سړی پر دینه چې د ستر کې بلکې منیا قدرت تاسو وګورئ دا کوسګش خدي نه دي کوسګش خدي دای به نه به ستر کې دا خو د سړو په شان لوخي خاطي کپڑے خاطي هر کور ته دي اتړو سره غپم لګي په لار باندې څنګه یو څنګه ال فلانه دا نیم خزه د نبوم ځان ساتي ښا د نبوم پرده کې زمون فقه وای د نه پرده کې د دې سرایت پتا کې وشي اثر پتا کې وشي دا پور شریعت د خود دومره احتیاط دا خود دومره لوی شی دی دا دومره مقبول شی دی دا دومره قیمتي شی دی شریعت دومره ورته مقام ورکو شان ورکو الله پیغمبر فقهاو دومره شان ولا ورکه لیکن خود ځان سپک کړی دی